دریم قسم دا افعال عاملون افعال ناقصه دي اول تعریف د افعال ناقصه بیانې بیا عمل د افعال ناقصه بیانې تعریف د افعال ناقصه څه دی دیو چې لدی تناقض ته ویل کېږي ولې ځکه دې کې نقصان دی نقصان دا دی چې فاعل فعل په فاعل باندې تمامېږي لیکن دا افعال چې په فاعل باندې نه تمامېږي دیو چې په دې افعال کې نقصان راغلی دی لہذا د دې وجنه ورته افعال ناقصه ویل شي افعال ناقصه څه معنی سودی دا ولستی کانا دا سارا دا الہ اخیری کانا په معنا د تا سره راځي یعنی کانا معنا دا وو کانا زید کانا زید قائما سمانا او دا زید چې لکه ولاړ او سارا په معنا د ترکیبونو سره راځي خلق ما سار زید فقیرا عمر دې د دې شي فقیر عمر دې او صلى دا راځي په معنا د چا سره ټول ورځي سره لکه صلى زید صائما ټول ورځ د دې شي ولکه روزدار او روزنی ولوا پاتا په معنا د ټول شپې ته راځي لکه باته زیدون نائما علاکه دا زید ټول شپه په سیدی کې تیر کړه او کې تیر کړه یا باته زیدون باته زیدون باته زیدون قائما ټول شپه د ځای کیسې پر کې او ولاړه باندې تیر کا مونږ کې ولاړو عبادت کاو نو الکه دلته په معنا د ټول شپې سره دی اصبح په معنا د وخت د سبا سره دی اصبح زید فقیرا د سبا په وخت کې د زید فقیر سره اضحا د چاش وخت ویل کیږي لکه اضحا زید امیرا علاقه د چار په وخت کې د دې ناموس کې جوړ شو امسا وخت ماقام ته ویل کېږي امسا زید مصليا ماقام کې د مزدار جوړ شو امسا زید نائم ماقام کې د وجود شو او عاد او آغا او غدا او راحه دا څلور وړه په معنا د څار سره دي دا په معنا د ساره سره دي مثال په تور باندې الک عاد عاد عاد زید فقیرا سار زید فقیرا یا عاد زید فقیرا یا غدا زید فقیرا یا عاد زید دا ټول په معنا د ساره سره راځي او کله کله کدا افعال تعمره چې تجر ناقصه جسم او خبر دواړه غوړي او چې کله تعمره چې الله من چې دا تنها په فاعل باندې تمامي او به خبر پر ضرورت نه وي نو بیا دا عادا او اعضا دا په معنا د رجعت راځي لکه عاده زید من سفره رجع من سفره اتا زیدون یعنی دا معنا چې سهار وخت کې زید وتل او راح زیدون دا راح زید دا معنا چې د زوال نه وروسته دا زید کې شو الکه څنګه راح هغه پروتین چې د زوال نه راح تر معنا مو نو کچا ته یادا کمای دي کچا ته نه څه په معنا د سارا سره لکه اجلس ما دام الزيد جالسا زبناس کوم وخت پورې بناس هغه وخت پورې بناس تر څو وخت پورې چې زید نه نو زه تاسو ته خبره ده چې دا دام خپل معنا نه پیدا او ما د څه د پاره دي نه پیدا پاره دي او دا فعل ناقصه عمل دي شي کوي دا داخلي کې په مبتدا او خبر باندې داخلي دا په جمله اسمه باندې داخلي څه عمل وي اسم طرف اور کې او خبر د دې کې ور کوي نو تاسو کوي نو اسم د دې د منصوباتو نه دی او خبر د دې د ځان نه قبلې له مرضات نو اسم ته خلق اسم نه کانو وي دي نو افعال ناقصه څنګه طرفه او خبر طرفه اذا کې افعال ناقصه هفته اوس په دې خبره باندې چې افعال ناقصه دي دا ولسی دانا دا سارا دا ظل دا بات دا اصبح اضحا امسا عادا وآذا وغدا وراحنا ما زال وما انفقا وما ضرح وما فاتا وما دامدا وليس دا ان افعال مفاعل تنها تمام نشوت دا افعال سنها په فاعل باندې نه تمامېږي او محتاجي باشد په خبرې دا محتاج دي خبر تا بدیل سبب د دې وجنه کو انهار انا تشب وندي ته چې ورته ودا جمله اسمیه روانده وداخلي په ځابانه په جمله اسمیه باندې اعراب الحرکت جمع او فتح او تثبیت او اعراب الحرف او الف یا د دې کوم څه څه اعراب ده بل حرکت د مفرد په شریک اعراب الحرف ده اعراب الحرکت ده اعراب مفرد په شریک څه ده مثال کې باندې سینا پال در باندې احوال په پای روان کړ باندې حاضرې افعالنا تر اخره په ځا باندې تمامي کی فاعل باندې لکه کان مصدر یتش فاعل ته خبر دې ضرورت نه لري کان مصدر شد باران په معنی حتی لمصدر الکه چې وباران وورا او د شانته کانه تا کانه چې وکی تا مګو وشاید کې فعل مضارع باهم دا پر مضارع سره دا نه عصای فاعل باشه کله کله د څه کې دی چې دا فعل مضارع سره دا نه دا ټول سره چې واقع شي فاعل دا عصا واقع شي و احتیاج به خبره نه یفته او احتیاج خبر ته پیدا کله د دې فاعل نکراوي او د هغه تمیز نکراوي نه زمير مبهم او فاعل د دې چې او بیا د دې مبهم چې راغلی لکه تمیز دا مو سره ترتیب د ټول فاعل واقع شي لکه نعم رجلان دا په صورت کې چې د روسه د اسم نکره راځي نعم رجلان کله فاعل د دې ضمیر راځي چې دا ضمیر مبهمي او د دې لپاره تمیز واقع چې نعم رجلا نعم فعل هو تدل مستتر او مې رجلا چې واقع شوی دی تمیز دا فعل سره د فاعل دې څه شي ویل کیږي لکه دې فعل متحول او دا فعل متحول هغه څه شي غواړي مخصوص بالمعنى هو دین ریکوال څنګه یې په داسې تقدیر شي تقدیر دې دا د جما په معنا د یو شي سره دا مضاف مضاف له مبتدا سره په دې موږ سره فایل دې نه مفعول ما په معنا د یو شي سره دې دا په محل رفع کې دا مبتدا دی او اصلا دا په محل رفع کې خبر مبتدا واقع شوی دی او فاعل احسن او ول اسلامي متصل دی په ځا کې واسانه کې وزید اندازې دې دا چې واقع شوی دی